اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه بسم الله الرحمن الرحيم د قران په مزامینو کې هغه عظیم او لوی مزامین چې ټول قران سره تعلق ساتي شپږ تاسو وی توحید مو ویلو دا غینه پس مو اثبات تر رسالت ویلو دا غینه پس مو صداقت د کتاب ویلو دا غینه پس مو قیامت ویلو دا غینه پس مو ولا او براو ویلا دا غینه پس مو جهاد ویلو اوس دا شپږ تاسو ویل چې قران کریم دا په کم کم انداز او په کم کم عنوان سره دا ذکر کوي او په کوم ترتیبونو سره دا دغه هم لږ ډیر څه زده کړو اوس وم مضمون په دغه وو مزامینو کې هغه د انفاق فی سبیل الله ده د الله جل جلاله په لار کې مال خرج کول صحیح شو ځان خو خرج کې جهاد کې میدان ته خوځي خو کله به مالم خرج کې کړي اوس دا مال چې خرج کیږي نو په دې باندې سوال دا راځي چې دا خو جهاد بالمال شونه جهاد بالمال خو اسم ذکر شونه انفاق ځان ته مستقل ذکر کول د څه ضرورت دی نو دا غي جواب دا دی چې نه انفاق خو یوازې په جهاد کې نه کنا انفاق خو په ډیرو طریقو سره په خپل کور والا خرج کول په غریبانو خرج کول په څه خرج کول دا مختلف خرچونه دي نو په دې وجبانه دا نوع مستقل قران کریم ذکر کړي دا انفاق فی سبیل الله دا ځان ته یو نوع ده او دا چون کې دغه اعل دغه د مسلمانانو د جماعت د توحید د نشر او اشاعت د دې لپاره دا ممد ده پوه شو کنه دا غي امداد کوي پوه شو نو په دې وجه باندې دا ځان ته مستقل نوعه هغه ذکر کیږي ها اس په پوه شو کنه خج اوس انفاق فی سبیل الله د الله په لار کې مال خرج کول قران کریم دا د دې د ذکر کولو طرز بسنګ ایسه قران کریم راضی ان فی قوان فی قوم ينفق فوش ينفقون بلا اول کې راضی کنه مما رزقناهم ينفقون خو طریقه چې کوم دې طریقې دارا جمع کول غواړي او عنوانات ورته ورکول غواړي نو هغه تقریبا چې موږ را جمع کړی دي اته عنوانات دي ښا په اتو عنوانات سره قران کریم مسله د ذکر کوي د انفاق فی سبیل الله ذکر کوي یو طریقه یو عنوان یو تعبیر سی هغه د ترغیب وی طریقه رسوي ترغیب ترغیب ورکي رغبت ورکي مینه درکي چې د الله جل جلاله په مال کې په پلارا کې د مال خرج کولو په باره کې تاسو ترغیبات درکې نو یو طریقه اوله طریقه هغه دا ده چې د ترغیب لاره ده ښا د څه لاره ده د ترغیب لاره خدي او دا قران کریم کې پشپګش ځایونو پشپګش آیاتونو کې راغلي ده ترغیب طریقه د ترغیب طریقه په دای چې د هغه چا د خو خلکو په صفت کې د ترغیب طریقه دا وی چې د خو خلکو په صفت کې درته راوړي چې ګوره دی خلکو منفاق کول یو طریقه دا وی کله طریقه د ترغیب دا وی چې داغي دنیوي یا اخروی فائدې د ذکر کی نو دې ته سوي دې ته ترغیب ویل کیږي خاص لري په رغبت پیدا شي مینه پیدا شي چې دا کار خو مې کړی وي او د دې اول مثال د سورته بقره دریم آیات دی هغه کسان چې ایمان راوړي بل غیبه په پټو سيزونو باندې ويقيمون الصلاه او پابندي کوي د منځو ومما او بعض دا غنا رزقناهم چې موږ ته ورکړي دي ينفقون دوی خرج کوي قال مو کو دلته دا چا په صفات کې ذکر کو مخکې وګورئ هدل للمتقین متقی به کله چې انفاق کې ګوره ښا دا سنا چې ته مطلب دا دی چې جیب کې د لړم ناس ته چې ګوتې ورولې ټک درکې اته وا چې د تقوادار شم په دې نه تقوادار کېږي پوه شو کنه دغه وی السخی حبیب الله ولو کان فاسقا او البخیل عدو الله ولو کان زاهدا پوه شو کنه کډیر زاهدون شي او چې بخیل د الله دشمن او چې سخی کنه دا د الله دوست دی اگر چې فاسق وي نو به هر حال د متقیانو په صفت کې درته انفاق ذکر کړو مال خرج کول ذکر کړل د دې لپاره چې تا ته دا پته ولګي چې لکه دا خو ډیر ښه کار دی سړی په تقوا دار جوړي کله ماره ته چې فائدہ به ذکر کی لکه هم دې پسی لار شي رستو پینځم آیات وګورئ همدا صفتونه چې ذکر کی انفاق ته ایمان بالاخره ته او ایمان بالغیب دی او سدی سدی نو دې پس چاته سوئی اولائک علی هدى من ربهم دغه کسان د دغه صفات او علی خلق علی هدن په لوی هدایت باندې دی من ربهم له طرفه در خپلنا و اولائک هم المفلحون او دغه کسان کامیاب دي کامیابی په څه کې ده په انفاق کې یو پکې انفاق ته نو پسې زونه ډیر مخکې ذکر شو پنځه صفات ذکر شو خو لیکن یو پکې انفاق ته نو انفاق د کامیابی ذریعہ ده ها د کامیابی ذریعہ ده نو دا بیا دا ان شاء الله تعالی په دې مستقل صورت دا وکړ دی صورت داوا ګرځي لکه صورت حدید براشي صورت حدید کې یو داوا دار چې انفاق په سبیل الله کوي نو الته بیا د انفاق فی سبیل الله ترغیبات او طریقه تاسو وګورئ چې څنګه طریقې سره ترغیبات چلی نو هغه چې ذکر بیا چاندې کاوه خوش نو دا د خان دویم نمبر چې کوم د قران کریم کله تا ته د انفاق اقسام ذکر کړي د انفاق د ذکر کړي اقسام د ذکر کړي انفاق اقسام ذکر کړي لکه تقریبا سو قسم دی و قسم قران کریم د انفاق ذکر کوي چې د خرچي و قسم دی سو قسم دی و قسم احادیث کې بنورم راغلي او قران کریم کې یو داله چې دا په جهاد کې انفاق پس کې انفاق ته په جهاد کې انفاق ته لکه سورت بقره 195 نمبر آیات یو سل 15 نوی 195 صحیح شو امام ابو حنیفه رحمه الله د امام ابو امام محمد رحمه الله نه نقل دي چې سبیل الله کې مطلق ذکر شي مراد کې سي جهاد دي د امام ابو حنیفه رحمه الله امر راځي پوه شو کنه دا غینه مراد مطلق چې ذکر شي جهاد دي او په بعض خاص مواضع او کې نه کله حجم مراد کی کله به علم مراد شي او سبیل الله مطلق ذکر ظاهر متبادر چې کوم دنه اصل جهاد دي او دا آیات خو بیا ما تاسو ته پرون د دې غشان نزول ویل دا ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ والا نو هغه سو هغه په بار د جهاد کې په بار د قتال صحیح شو نو دې ته ویل کېږي الانفاق فی الجهاد دویم نمبر انفاق دی په اقربا او په محتاج خلکو چې کله ستا وس رسی نو په غریبانو خلکو باندې خرچه کول دی جهاد نه دی خدا غشان کې لکه سورته بقره 215 215 آیات وګوره پیدام کو ان شاء الله یسالونک ماذا ينفقون دوی ستانه پښتنه کوي ماذا ينفقون چې سمونګه خرج کو پوښوي دا دلته کې تقدیر ده ماذا ينفقون وعلى ما ينفقون هو شو کنه خدا کله کله ته اکتفا و یو شی حذف کی خبره شی به تفسیر کې بوای ان شاء الله تعالی یو شی حذف شي بل ذکر شي څه خرج کوو په چای خرج کوو قران ورته وی قل ما انفقتم او چې څه خرج کوي خرج کوي من خیر لمال خو پچا به خرج کوي فلل والدین د مور او پلار د پاره ولقربین او د رشتہ دار د پاره ول یتاما د یتیمانانو د پاره ول مساکین او د مسکینانو دا په دې خلک خرج کوي ښا تاسو ته وکول کنه دا د جهاد نه غیر نور انفاق دی د جهاد نه غیر نور انفاق ته په دې پوه شئ کنه نو دا درې قسمه انفاقات او سب درې قسمه عنوانات تر دې پورې دغه دویم عنوان روان دی لومبه عنوان خو سو لومبه عنوان دا چې ترغیب انفاق طرف ته مال خرج کولو طرف ته ترغیبات بیا دویم طریقه سوا چې پاره کې اقسام د انفاق ذکر کو انفاق د سړی په خپل خزه باندې ښا په خپل خزه باندې خرچه کی صحیح شو دام انفاق ته دام خرچه ده سوره النساء سلور در شمایات وګورئ پیدام کو ان شاء الله وبما انفقوا من اموالهم او په سبب د دې باندې چې دا سړی خرج کړي سړی خرج کړي مالونه خپل د خپل مالونه خرج کړي په دې خدو باندې ځکه ته فضیلت ته نه سړی په خپل خزه خرج کړي ښا پنځم قسم هغه انفاق دی ا په قتال کې مخکې د فتح یا رستو د فتح نه پوه شو کنه مخکې د فتح یا رستو د فتح نه په دواړو وختونو کې لکه سورته حدید لسم آیات راو باسي ها وښتما لسم آیات وګورئ ولله میراث السماوات والارض سو وجد تاسو چې تاسو نه خرج کوي په لار د الله کې الله ته پاتې کیدون کې دی الله خيري وارث تر دې مکه عثمانونو لا یستوی منکم من انفقا نه دی برابر پتا سو کې هغه سوق چې هغه خرچو کې من قبل الفتح مخکې د فتح نه فتح نه راغلي په دې سخت حالاتو کې دغه وکړه وقاتل او په دې حالاتو کې جنگ وکړو اولایک دا کسان چې دی اعظم دا ډیر لوی دي درجهتن په درجه سره من الذين دا کسان نه انفقو چې خرچه کوي من بعد پس د فتحنا وقاتلوا او جنگ کوي پس د فتحنا فتوحات دار مخ کې مخ کې نور جنگونه کوي وکل وعد الله الحسنا دا مخ کې جنگ کا دا مخ کې خرچه کوونکې او دا رستو خرچه کوونکې دا دواړو سره الله د جنت وعده کړی دا جنت والا دواړو سره ده خو دې یو درجه اوچته ده ها صحیح شو نو قبل القتال قبل الفتح او بعد الفتح دواړه خرچه کوي بل چې کوم دی نو یو خو په خزه خرچه وکنه یو د خزه د مہر انفاق ته پوښوي خزه ته وسکه هغه مطلب دا چې مہر هغه ورکه ښا سورته ممتحنه سورت ممتحنه لسم آیات راو باسی اور پسی اتویشتم اسی پارا کتا ہٹائی دس څنګه ده ها ها فامتحنوهن نو د دوی امتحان اخلي هغه بیا راځي څنګه امتحان وي والله اعلم بایمانهن الله په دې په ایمانو د دوی باندې ها الله اعلم بایمانهن الله په دې په ایمانو د دوی باندې فإن علمتموهن مؤمنات کستاسو علم په دوی باندې د مؤمنانو راغې چې دا تاسو په دوی باندې کوشش چې دا مؤمنات دي د ایمان راوړل دي فلا ترجعوهن الى الكفار نو کافر ته واپس منی گئی خوشوی لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن نه دوی دا غوی د پار حلال دی او نه غوی دوی ته حلال دی واتوهم ما انفقوا او ورکا ورکی هغه کافر ته معاهده وکړه په معاهده کې بیا دا ترتیب نبی صلی الله علیه وسلم معاهده وکړه د اهل مکه سره چې تاسو نه کم سړی مونږ ته راشي هغه مال او دولت تاسو ته محفوظ شي تاسو نه چې کم سړی مونږ ته راشي نو مونږ به در واپس کوو هغه حدیبی معاهده بیا داسې نشي کولای بس دا هغه د شوی د منسوخ شوی دا او چې تاسو نه او مونږ نه تاسو نه مونږ ته کم سړی راغی چې مونږ نه تاسو ته راغی درغه نو هغه خدای غرب کې هغه مرتد دی هغه واپس کوي صحیح شو نو دا معاهده چې وشو روستو په دې کې زنانه راغلي چې زنانه راغلي مکی والا وی مونږ ته زنانه واپس راکې پوښوي اوس معاهده را ورکې به نبی صلی الله علیه وسلم ته ګر ما تاسو سره رجل لیکلې ساړې مې لیکلې چې ساړې کما ته راغې څخه زمې نه لیکلې زنانه چې رالی زنانه نه واپس کی نو دا هغه دغه وا اوس وعات معاهده خوشته مال خو بدغی نو وعاتوهم ما انفقوا وای هغه څه کافر ته ور کوي ما انفقو چې په دې زنانه سره په دې خله چې کوم خرچه کړي وکنه نو هغه ولا ور کوي چې هم دا مہر دیواله دا دغه دیواله خو شي ولا جناح علیکم او نشته ګنا پتا سو باندې ان تن کې هوهن چې کله تاسو نکاح کوي د دې سره اذا اتیتموهن اجورهن چې کله تاسو دوی ته سور کوي اجرت ور کوي اجرت څه شي دی هغه مہر دا انفاق انفاق په مہر کې دی ښا صحیح شو دا شو دغه رنگ ورپسې د عدت او د حمل په حالت کې پوه شو کنه خدا په عدت کې دا او حامله ده پوه شو کنه او یا مطلب دغه شان تم ده خلک عدت کې ده یا په حمل کې ده نو چې تا طلاق ورکړې هغه مو عدت ته خو دغه شان ته طلاق ورکړې ده هغه عدت ته نو په دې دوران کې مام څه کې انفاق کې دا منفاق علی الزوجه دی خو په کم حالت کې دی په حالت د عدت کې دی ها سوره الطلاق دا د دینه کدی وشتمه په اخره کې ده اته وشتمه په اخره کې ده اته وشتمه ته اته وشتمه اخره کې ده تحریم نه مخ کې ده ها په دې کې شپږم آیات ګورئ خپل سو کی بچي او زیږي لا کنه دک ما سره ولا تدا وان كن اولات حمل او کچرت دا د حمل والا وی فانفقوا عليهن نو په دوی باندې خرچو کوي حتا یضان حملهن حتا چې دوی حمل او زیږي نو دا وګورئ دا څه دي فانفقوا علیهن دی باندې څه کوي خرچه کوي نو په دغه حالت کې په دی باندې خرچه کول نو دا بل د انفاق یو قسم دی ښا چې په عدت کې خزه اوس نه ده خو په عدت کې په لسه کې خرچه کې خرچه پکې خد د بلی وجنه کله کله خرچه پکېږي انفاق علی المرضعه ورته وي په ام په دې آیات کې پسې مخ کې راځه کنه خو شوي ورپسې مخ کې راځه خزه دې طلاق کړي دا خو ورته وای چې او دا بچې د ستام دی او زمام دی کدا پیت دته ورکه شوده دا شوده ته دې ته ورکه نو زه به د خیر د صدر کوم هغه وای چې داسې کوله نو ورکوم که روپۍ راکې سید ورکوم یې ولا بس سید د خیر زه به روپۍ در کوم دغه انفاق دا بل طریقه ده ها چې هغه غواړي لږ ورکې فان ارضعن لكم کچرته دوی پي ورکې تاسو بچو ته فاتوهن وجورهن نو بیا ورکوي دوی ته دوی مزدوري پوښوي نو دا بیا بدغه مزدوري ورکې چې مطلب دا چې تا دغه ورکې پي ورکې شو د ورکې په دی وجه باندې نو دا انفاق شرعي چې قران کې راغلي دی په دې وو مانو باندې راغلي دی په وو مانو باندې د الله په لار جهاد کې خرچه کول صحیح شو دغه رنګ په غریبانو محتاج خلکو باندې د وس مطابق خرچه کول د خل د سړی په خزه باندې عام طور سره په خپل خزه خرچه کول به طور مہر خرچه کول صحیح شو دغه رنګ انفاق هڅه په د اسلام د ګټه د پاره انفاق کول دغه رنګ انفاق په حالت د عدت کې د عدت د وجنه کول او انفاق د رضا عدت ختم شو لاړه طلاق شو پردی شو خدا خبره ده چې ستا بچی له پي ورکی شو د ورکی او بچی خو ستا ته نسبت کیږي نو لہذا تب سور کې اخر سب ورکی کاغه غواړي کاغه نه وخت خو بیا بل خبره ده صحیح خپل حق بچ نو دا شو دا انفاق شرعي شو انفاق غیر شرعی چې دی انفاق غیر شرعی هغه قران مطلق نه راوړي هغه مقید راوړي سی راوړي یو قید یو شرط و سره ذکر کوي ښا لکه سوره انفال آیت نمبر 36 راو باسي خرچ کئ مالونه خپل ليسدو عن سبيل الله قيد وسره لګو شرط دې مال د سره پاره خرچ کئ نه دې مال چې خرج کړي دي د پاره چې خلک بند کی د لارې د الله نه فسينفقونها نظر چې خرج کړي به خرج کړي دي خرج کړي دي ډالر به ولګي هو چې خو ثم تكون عليهم حسرتا بیا به هم دغه خرج په دوی باندې ارمان وګرځي افسوس په وګرځي هاي دومره ډالر بلین اند بلین ډالر به بیا وای ښا پوه شو کنه وای دا مې ورکړی ثم تكون عليهم حسرتا او نو بیا پسې وای ثم یغلبون بیا به دوی مغلوب کیږي او دوی با شکست خوري صحیح شو کنه نو دای طرف نو دا مقید انفاق هغه سره غیر شرعی انفاق چې قران ذکر کوي مقید ذکر کوي بل طریقه دریمه طریقه دریم تعبیر د قران او عنوان د قران هغه کله قران کریم د انفاق نه په دی جانب کې بحث کوي چې قران کریم د شرعي انفاق او کیفیتونه ذکر کوي څه ذکر کوي کیفیت په کم شکل باندې انفاق خو څه کنه نو هغه سلور کیفیت قران ذکر کوي سو کیفیت ذکر کوي یو دا چې تا ته وای چې انفاق کې خرچه کې نو د سمې کوا د ضرورت نه زیاتی مال ها د ضرورت نه چې کم از کم تا ته دومره پاتې شي چې ته خو بیا داسې نه کنه چې سوال پسې کچ کول لاغت چې ما پرون خرچه کړی و اوس مال د خدای په خاطر باندې سره کړ پوه شئ نو داسې ما خرچ کول لکه سورته بقره 219 راو باسي 200 او نلسم صحیح شو یو کم شلم چلی تا ته خو ته بسنګ خرچه کی ويسالونک دی پختنه کیستانا ماذا ينفقون چې سچ ہے خرچه کی دوی صحیح شو 219 نعم مقصد سره دا واجب سنت سره سليمان سره ويسالونك دوی سانه پختنه کوي ماذا ينفقون چې دوی څه خرج کینو قل ورته وایا العفو اي من العفو انفقوا من العفو خرج کوي د زیاتی مال نه تستا د ضرورت نه زیات ته د ضرورت نه یو د ضرورت نه ني خواهش ني خواهش پرې د نه نه د ضرورت نه چې زیات ته نو دا غي نه خرچه کوه صحیح شو بیا خرچه دویم نمبر رته خلک کله قران وای چې څنګه کیفیت کې به خرج کې نو پخکارې خرج کا دریم نمبر په پټې خرج کا دا دواړو کې تاسو اختیار دی سورته بقره 274 راو باسي 200 سلو راو یا 204 صحیح شو پټه چې خرج کیم د الله د رضا لپاره پوه شو کنه چې خلک ریا می زړه کې راځي ځان ته ګورم خکارې خرج کې چورې کا خلکو کې نورو کې سلک دغه راشي کنه پوه شو نورو کې مونږه دغه کیو او ترغیبا مدرسه کیو حالتا مغفور الله واجی درس کوله پوه شو نو چې درس کولو نو صدا سی او خنوکته ویلا نو یو طالب داسې مخه ته ناست نو ډاره کې سکلو سلو روپو نوټ راو باسم بابا ته ورکړه بابا ته ورکړه بابا و دوه خبرې وکړې یو دا و یار نن سبا خو د مسلم لیګ حکومت ښه چلیږي کنه هغه شین لوټي کنه پوه شو او دې خبره دا څنګه لوټي نو لې فاته بیرو یا ول الابصار کنه عبرت واخلې که څوک بل څه خرچه کوي نو دې عبرت واخلې نو دا شو سلورم نمبر چې کوم دی اقتصاد فل انفاق ته اقتصاد او اقتصاد فی الانفاق په خرچه کې څه کاوه درمیانه چلیږي بین البخل والاسراف مډیر بخل کوا چې بیخی د لاس ځان پورې تړلې چې یاره دا به جیب تلاړ نشي پوه شو کنه خلک مولا پورې قصه کوي نو سې کې مولا پورې په نه پکار خو شته پکې دا شی پکې شته نو ورسې دي خلک وای کنه چې د مولا د نیا نوم څو را کړی پوه شو کنه او درکړي نو خو شي راکړي نو دا وای چې بس چې سو غواړي کنه بس وای چې راکا او دغه نه چې درکا درکول پکې نشته لکه ګور سورته فرقان وګورئ سورته فرقان 67 نمبر آیات ښا اتلسم انلسم سپارا ستا سات وش پیتو شپږ وو نولسمه سپاره نولسمه کې پسې لږ مخکې لاړ شم هغه ورته ملاویږم دا څه په اول کې بس تاسو نه تاسو والذین اذا انفقوا پیدا کړم دې والذین کسان اذا انفقوا چې کله خرچه کوي نو لم یسرفوا اسراف نه کوي ولم یقتروا بخلم نه کوي ورخه دا د عباد الرحمن صفات بیانې کنا عباد الرحمن څوک چې د الله بندګان غداسي ولم یقتروا او دی بخلم نکی وکانه بین ذالک قواما او وی پمینز د دی کی قواما معتدل اوس درمیانوی قائم وی ښا په داس طریقه باندې وی نو دای ته کیفیتونه را تخې چې څنګه خرچه پکې پالیسی د د توازه کړه چې په دې پالیسی باندې چلےګا ها ښکارې او کې پټ کې غستا اختیار ځان ورته ګوره چې زړه دې څنګه دی دغه رنګي مطلب د زیاتی مال نه خرج کوا او څه کوا لارا د خرچي طرز هم دی دای چې مو اسرافونه کوا اما بخل کوا دا دغه خا راشه کله قران کریم په دې انداز باندې د انفاق نه بحث کوي چیرې قران دغه شرایط د قبولیت د انفاق د تیادې څه شي شرایط د قبولیت د انفاق چې انفاق خرچه بسنګ قبليږي د خرچي د قبلېدو چې الله یې مانه قبول کی دا غي بس طریقه وی کنه نو هغه به پنځه شرایط ذکر کوي څو شرایط ته مال د الله په لار کې خرج کړي نو پنځه شرایط وي چې الله به دنه قبلې هغه پوره کوي یو دا دی چې د من نه بزان ساتي او د اذان من او اذا سوي من پښتو کې وتا یو خو پښتو احسان دی احسان خو اسی چا سره خکول دي مونږ ته په خپل پښتو کې بادل وایي اردو کې وته احسان جتانا وایي کنه خو څنګه هغه دغه بیا څنګه پوه شو کنه ا دغه مې ذکر کړو دا بار بار ذکر کول انده ته یو کس راغله امام اعمش خدا د ناراستان ډېر صحیح خلاف وکنه زموږ د قاری چې ډېر خلاف نو هغه ډیر سخت به په دغه راتلو د امام ابو حنیفه رحمه الله استاد حتی امام سے په خپل ډیر چست سړی و خو د امام سے د چستۍ نه هغه مطمئن نه هغه ته وی امام سے بته وی یار حضرت ز تا خوا تر اغلم کته په ما تنګې دی نه نو دا بیا بیا راتلې هغه ته ته کور نه ته پتا تنګم ته دا وجه دل پوه دا د تاریخ سړی څوک به دغه مطالعه سره به ډیر کارون دا چې څوک به ډیر حدیث درس له خو خلک ورتل او چې راځي به ورل چې یاره جمع مجلس تر اغلی دا په بد لګیدل نو سپیس ساتلو به لپاره نو چې هغه سپیس ساتلو هغه به ډیر تاریخ سپی هغه به خلکو په غفل څوک باندې راتل اس په بیا مړ شون بیا به د خوا کې اسی به څه خلکو راش کړ جوړ کړو نو د بیا یاره هغه یو سره یو یا امر بالمعروف نهی عن المنکر به کو غم لاړو خو بهر حال یو سره تر اغلو خټکه وتراوړو خټکی راوړو بس هغه ماخه مت راوړل خوړل سحر شو ته وای حضرت خټکی څنګه ما ته خوګ مزیدار بیا یو ساعت چې تیر حضرت خټکی خو بیا هغه خو خوګ مزیدار چې ساعت نورستو تیر شو حضرت خټکی څنګه و یا بر دې خټکی نه غلې شي ایا را ترنت الټای کوم خو دا سنه نو داسې داس بادل دي کنه چې دا بس سړی ته واچې څنګه چلې هغه شی بیا څنګه کنه نو دې ته موږ بادل وایو بارا کې تاسو پکتو آ شیګړا نو دا سورته بقره دو سوا دوش پیتا یا تاسو ګورئ 262 ها د قبلې دو دغه دغه ها صحیح شو پیدا مکو الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله آ کسان چې خرچه کوي په لار د الله کې ثم لا يتبعون بیا نو ور پسې کوي د خرچه پسې شاته نه کوي ما ثم لا يتبعون ما انفقوا بیا نو ور پسې نو ور پسې کوي د خرچه پسې پوه شو کنه د خرچه پسې نو ورپسې کوي څه شي منن بادنا ولا اذن او نظرر ضرر داوی کنه ابل سم زکات درکړه او راشه کنه او پن بوس خراوړ الک خدای بندا دا ته اوس دغه کې کار ته وباسي لهم اجرهم عند ربهم دوی لپاره اجر د دوی د پنځ در خپل باندې قبول شوخه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نه به په دی باندې یراو نه به غمجن چې دا کارونه نه کوي نو بعد دی به کامیابی دویم نمبر خرچه کې نو خشه ګورا پوښ کنه طیب شی عمده شی ګورا دا نه چې په ټولو کې خو خراب شی وګوري کنه نه په نظر باندې دا, دا واخله خبر اورسه دی کنه په روپو کې خو زور لوټ ګوري او په دغه کې کوم دنه په سیزونو کې دغه لوټ خو بیا هم قیمت خو یو برابر دی کنه به نور په دغه کې کوم دنه بیکاره شی ګوري حتی په کور کې ماسوي ډوډۍ چړي ته ور کوي کنه نو دا سي دا انفاق دا دا صحیح نه دی ښا تاسو وګورئ سورته بقره 267 تاسو وګورئ دینه مخ کلار شي 262 نو 64 65 66 67 صحیح شو پیدا مکړو یا ایها الذین آمنو اے مومنانو انفقوا خرچ کوي طیبات ما کسبتم د عمده اغنا پوښ کنا او قص مکوي د خبيث پلیت مال څه مطلب خبيث پار دا کې بخپل معنی دلته کې د خبيث معنی څه د ردی مال بیکار شي د دې قص مکوي ولستم باخذه زکه چې تاسو ولا تیمم الخبيث منه تنفقون چې تاسو خرج کوئ ردی مال خرج کې ولستم باخذیه او پخپل تاسو نه ای اغستون کې دغه مال لرا کبل تو کې درکې پخپل نه دی ویل لري کمړه د هزا اخلم او خپل بیا دغه شان الا ان تغمضوا فی مگر که تاسو کې ششم پوشیو کوي پدې کې کله کله سړی وای چې زه خو ردیم واخلم په هغه ردی په هغه ځای کې واخلې چې پوه چې د دنه خو بل څه ملاویږي نه په داتم کافي دی نو چې داسې ته اخلې که نه نو داسې مال ته مه خرج کوه پوه شو کنه چې په نظر سره واخلي یا بیخي اخلي نه کم شي خپل زړه ته وګوره چې ستا زړه څه وایي چې ستا په زړه کې کم مال خوي نو هغه مال د الله په لار کې څه کوه خرج کوه دغه شانتی دریم شرط دا دی چې انفاق انفاق بکې خود الله د رضا لپاره بکې د سره لپاره بکې د الله د رضا لپاره سورته بقره 272 وګورئ ها بالکل پیدا مکړو هغه کې رست راځي وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله او هغه وما تنفقون تاسو خرچ نه کوي الا ابتغاء مگر د پاره د طلب د رضا د الله صحیح شو وما تنفقو تاسو چې خرچ کوي من خیر الا سمالنا یوفى الیکم نو پورا بدر کی تاسو ته اجر داغه وانتم لا تظلمون تاسو نه کمی نشی کولای چې تاسو نه کم کی دا نه کمی نه صحیح شو ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله دا الله د رضا د پاره به ښه سلورم شرطي دریم شرطي دغه شو سلورم شرط دا دی چې سکه چې مخکې قرته وی چې په مالونو کې عمده مال اوس په مالونو کې محبوب مال چې خرج کړي کنه دا بیا ډیر دغه قبولیت دغه ویخه سورته آل عمران سلورم سپارخه آل عمران اول آیات کې سلورمې دوه نوی نمبر آیات دی صحیح شو اولنې آیات صحیح شو او لن تنالوا البر لن تنالوا البر هرگز تاسو نشئ رسیدې کمال دنه کوي تا حتا تر دې پوری تنفقو چې تاسو خرچه کوئ مما دا غنه تحبون چې تاسو خوښوئ صحیح شو کنه نو محبوب مال به خرج کی او بل د کسان ته د محبت سره بل ټکم راځي وعات المال علی حبه چې دا مال ورکې خو به د زړه په مینه ورکې دا نه چې چا نه مجبور شوی چې او دلته کې اسلام خلاص خو دا واره کا پوه شو کنه نه نه دا هغه کې نو مال سره د هم مینه او خرج کول سره به هم مینه کوي ښا خرج کول سره به هم مینه د محبوب مال به خرج کوي په محبت سره به خرج کوي داسې نه چې چا در نسې تختول او ته بیا وایي چې څه نه خو بیا په زړه په مینه تا ور نه کړو کنه په شو ډېر قصې دی په دې باب کې ا تبلیغی نه مو چا دغه تختول او سیکل کن په منډه پسې والا والا والا چې نیو لاندې کړي نو ورته ویلو زه خیر دی بو خو دې تلو خو بیا په شبي جمعې له زرا زه پوه شو شبي جمعه خو دعوت ته وچاله واخره نو دا یو ترتیب مطلب هغه د زړه د مینې نه نه خو بس دا وی چې اوس مجبور دی شیخ قاسم بلا سوته او کده په تخکارو صورت کله برته سوی بل انفاق قبل نزول الموت مرګ نه دراغله دا غینه مخکې مخکې خرچه کوا یو نیم سړی چې خپې غزای په دغه ټیم کې راته وای یاره بس ما پس یو پینځه می خیال کې یو لف غیان لال کو دا دغه ټیم انفاق مکو یار پوه شو کنه اوس د وارثانو مال شو په دې کې ستا فقط په سلس کې چلیږي نو ډیر چلیږي دم نه پوه شو کنه نو دغه ټیم کې دی خرچي شروع کینو دغه ټیم خرچه سره دا بیا فائدہ منه نه ده ها سورته منافقون را واړو لسم آیا سګوري الله پیدا مکړو وانفقوا مما رزقناکم او خرچه کوي مما داغه مالون رزقناکم چې مونږ در کړی دی الله وای کلا خرچ کوي من قبل شانه درستیا من قبل ان یاتی احدکم الموت مخکې دا غنه چې راشي یو تن ستاسو ته مرګ نو بیا څه کوي چې کله ته مرګ راشي نو فیقول دی بیا وای رب ای رب زما لولا خرتنی ول تازه رستو نه کړم الی اجل قریب اغنیټی نږدې تا هته نیټی نږدې ته پاتې شوی تا بس پورا کړو یو فاصدق ما بس دقیق کړو سم ډیر ډیر پوه شوې واکم من الصالحین او زه به د ډیرو نیکانو خلکو نه ګرځېدلی وم کینه اوسه پورې اوس نه کوله اوس دې شروع وکړه الله پس ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها الله نرستو کوي یو نفس چې کله اجل راشي والله خبير بما تعملون نو دای پنځه شرایط شو د قبلې دوه لپاره چې قبلي کی صدقه انفاق په کم وخت پنځه شرایط ته پکی څنګه دا بادل ضررونه بچاته نه ورکی عمده مال خرج کوا محبوب مال خرج کوا دغه رنګ د الله د رضا د پاره دی او مخکې د نزول د مرګ نه صحیح شو خجی موانع د قبول انفاق انفاق نه قبليږي کم وختونو کې نه قبليږي اغا چې انفاق باطلې دا وسیز نه دی ښا وسیز نه دی وو سیدونو باندې بیا چې انفاق کې وسره د نه قبليږي یو څه شه دی یو هم دغه من او آزاد 264 را واړوي سورته بقره یا ایها الذین آمنو آی مومنانو لا تبتلوا صدقاتکم مباتلوی صدقې خپلې بالمن والاذا پس بادل سره او په zarar ورکول سره پوه شو کنه نو بادل دغه شو چې مارته وختي ویل ټیک شو کنه چې بیا وته یادې او د خلکو مخ کې پیغام ملامت کې او آزاد چې کوم دنو دغه چې مطلب دار دا هغه سکه بیا په هغه باندې کارونه ورسي بعد خلک زکات او مغازه کې ورکې چې څوک ولا سکار مار کوي نو هغه باندې ورکې دویم نمبر دا وی چې مطلب د په دنیاوی مقصد وی دنیاوی مقصد په مقصد وی کنه د دنیا غرض وی د دنیا سامان په مقصد وی لکه سوره ال عمران هم د سوره ال عمران 117 نمبر آیات راو باسي سوره ال عمران بقره مثل ما ينفقون خیره مثل ما ينفقون مثال د هغه چې د خلک خرج کوي فی هذه الحیات الدنیا په دې ژوند دنیوي کې په دې ژوند دنیوي کې څه مطلب د دې ژوند د پاره خرج کوي ها ته شو کله فی سبب یې کنا ان امراه دخلت النار فی هرتن ای لهرتن نو فی هذه الحیات الدنیا د دې ژوند د دنیا د پاره خرج کړي دا په کار راشي دا دی هغه دی سود مفت کړي کما مثل ریحن الله وې د دې مثال څنګه لري پشان دا هوا دی فیها سر چې پاغه هوا کې سي سر پدې کې هغه بډبړکې فیها سر پای کې گرمایش وي او یخواله وی اور وی پکې دا کې سو معنی بیا به ان شاء الله تعالی که خیر په خپل ځای کې وایو اصابت حرث قوم چې اورسیږي غفصل د قوم ته ها ظلموا انفسهم چې ظلم کړي په ځانونو خپل باندې فاهلكته نو دا فصل ورله تباکی پوښ څنګه د دې مثال هغه د د د انفاق مثال د فصل دی خو د دې نیت مثال د دې د دې نیت مثال د خطرناک هوا دی نو هغه هوا چې راځي فصل تباہ کین د دا نیت چې راغی د انفاق چې کړو د دې غو فائدې ختم پوه شو کنه دا نیت ارسی غرق سول ځان پوه شو دا دا دریم نمبر ریا ده ریا سورته بقره 264 بیا وګورئ داغه هموار الکه مثال داسې دی دا د مال خرج کون د دې مثال د کاروندې دی د څه شي دی د کاروندې دی اوس کاروندر ځان له سړی او کی کنه بیا ته فصلو شي کنه نو دغه مال خرج کو کاروندې او کړه په ډېر خطرناک دی وکړه ځکه نیت یې سره شروع کې خراب دی خلکو ته ځان خی کرنو مثال دا څه لکه پټکه باندې چې د پاسه خاور ولګا د په کاروانده وکړه چې کاروانده وکړه چې باران ته راغی کنه نو فصل یې یوړو خاور یې یوړه هر شی دې دغه شانتي صفا ایستم پلاس باندې رانل بے فائدې شي ها بے فائدې بل چې کوم دی نو سلورم د انفاق درت کېدو هغه انفاق رد کیږي چې خلق په ته د الله د لارې نه باندې د الله د اهل حق دشمنی پکې وو د اهل حق دشمنی پکې او ته واچې د مال خرج کوم سورته انفال آیت نمبر 36 وختي تاسو راځته مو ها نه هم سی پارا انفال پک دیر شم آیات 36 نمبر ان الذين كفروا يقينا كسان چې کافران دي ينفقون اموالهم خرج کوي مالونه خپل لسته د پاره ليسدوا عن سبيل الله دې لپاره چې خلق په بن کې دلاره د الله نه فسينفقونها نظر چې خرج کوي به ثم تكون عليهم حسرتا بیا به دا خرج کول دوی دی باندې سو ګرځي دا به په افسوس او ارمان وګرځي صحیح شو نو دا وګورئ ولی انفاق رد شو ځکه د اعلی حق د مقابله د پاره دا صرف خرج کو نه لیکنه خرج کو خدای الله د پاره نه کړی دا خدای اعلی حق د مقابله د پاره کړی بل چې کوم دینو کله انفاق رد کیږي په فسق سره خو فسق اعتقادی مراد ده خاطر کامل فسق نفاق ته منافق ته سورته توبه آیات نمبر 53 درې پنځوس آیات راووسه پیدا مو کوم قل ورته وایا انفقو خرج کوي طوعا فخزړو او کرهنیا په بدزړو چې څنګه ته خرج کینو که په زړی کې پنا زړی لن يتقبل منکم هرگز نه قبليږي دا تاسو نه ولې نه قبليږي ځکه انکم کنتم قوما فاسقین ځکه تاسو یو قوم فاسق یی خو فاسقان خو موږ او تاسو ټول یو الله دې رحم وکړي پوه شوې خو د فسق نه مراد ده کې فسق اعتقادي ذکر واستو پس بیا راځي صحیح څه کنه او کفر دی نفاق دی دا کې نفاق مراد دی بل چې څه د کفر د صراحتن کفر هم دغه پسې ور پسې آیات ګوري 54 وما منعهم او نه دې منع کړي ان تقبل منهم نفقاتهم قبل دل د نفقو د دوی د خرچو د دوی الا انهم مگر دې خبره منع کړي دي چې دوی کفرو بالله دې په سخت تفسیر دا شو چې دوی کفر کړي په الله او رسول پر رسول د الله باندې د الله پر رسول او په الله باندې کفر کړي ولا یاتون الصلاه او دین راضی مونږ تا اوس تاسو خو چې څنګه په الله او رسول کو پر کړه مالی د مونږ کو الله وای دا نه راضی مونږ تا الا وهم کوسالا مگر په داسې حال کې چې دوی سس پس ویناراس ناراض کیږي اذان بوشي مستوا اقامت شروع چې دی به ورګه ما خو داس نه کړي ولا ينفقون او دی خرچ نه کوي الا وهم کارهون بل کار پکې دار چې زړه نه بدګنی صحیح شو نو دغه پسې دغه پسې بل نمبر واچو کنه کراهیت الانفاق چې انفاق بد غني ښا ولا ينفقون الا وهم کارهون انفاق خرچه کوي خو د پزړې د سې کنه چې بد حالي تبه پر راضي پوه شو کنه نو دا شو دغه رنګي صورت توبه پس راو باسه ام دي پسې چې انفاق بد غني بهان مې نمبر آیات دو نوي نمبر آیات تلل شي پیدا مو کړو نه بهان مې نمبر آیات یار دو نه مې نمبر ها دا پکې زه خطا یم کنه خیر دې ورل او باسه ها دا غره او باسه نه نان مې راو باسه نه نان مې نه نه نان مې نه نان مې نه اټان اټان اټان ومن الاعراب بعض د باندو والاونا صحیح شو کلیوال تاسو پرون ورتمانه کوله ها من اغدی یتخذو چې چې غنی پوه شو کنه غنی یعنی مطلب دا خیال کوي کنه ما هغه مال ينفقو چې د خرج کوي مغرمن تاوان وي بس زمونه تاوان مو خصوص پوه شو کنه اسه تاوان بس ورمو کنه اس انفاق کړه ده خو زړه د څه بد ده کنه چې بس دې غریب خپه دی وجه دا خو ما څه تاوان کو بے فائدې دغه نو دا شو څه شو دا منافق ته ښا قران په سرستو و تربص بكم الدوائر او دی انتظار کوي پتا سو باندې د بد حادثو چې دا یو مسلمانان چپشي پوښي الله وی علیهم دائره السوء په دوی دې بد فتراشي په دوی باندې راشي والله سميع عليم الله اوریدون کې ردی د خبرو دی او علیم د پاغه زړه باندې ردی چې د په انفاق بدګنی تاسو پوه شئ کنه بل طریقه د قران کریم په دی انفاق په ذکر کولو کې هغه سوق چې هغه د الله په لار کې خرج نه کوي نو هغه تکل تخویفات ورکړي ها تخویفات ورکړي دم کوي ها دا رنګي پوه شئ کنه لکه سورته آل عمران 180 نمبر آیات وګورئ یو سل اتیا آیات پاره کې دم کی ورکړي ښا پیدا مکو ولا 180 یوصل اتیا ولا يحسبن الذين غمان دنه کوي هغه خلق يبخلون چې هغه بخل کوي بما پاغه مال باندې آتاهم الله من فضل چې الله ورته ورکړي د خپل فضل نه هو خير لهم چې دا بخل د دوی د پاره خده دا ولا خنره بل هو شر لهم بلکې دا بخل د دوی د پاره ډیر بد دی او دلته به کوم دنو نه په دې خلی باندې څور کوي ټکونه بور کوي او شو الله امدوس نو دغه دغه رنګ صورت توبه راو باسي سلور دیر شو 15 دیر 34 35 راو باسي التم په انفاق نه کول باندې دم کیده ها سورۃ توبه 34 35 څنګه عذاب دردون کې وي یوم یحما په عورت باندې چې ګرمولې بشي علیها دغه سیزونه علیها دا علی خو تعدیت ته پاره د تعدیت معنی بر تخیم چې کړه تفسیر کو یا بدان و چې علیها په دی باندې بغیر مول شي په دی باندې باندې پښتو کې بر تعدیت معنی علی تعدیت ته پاره وسه غلره کې پښتو کې بیان استعمالیږي یوم یحما علیها باغ ورځ باندې چې ګرمول بشي دغه مال فی نار جهنم په اور د جهنم کې فتقوا بها نو داغلی بشی په دې باندې جباههم تندید دوی دا ټند سره دا په لدا سداغي دا دغه مال په لدا ګرم مال په دوی وجنوبهم او ډډې دوی صحیح شو دا په داغي وظهورهم شاګان دوی ولی ځکه دته چې به فقیر راغی وی بل الله په نامه سره کا نو ول بده تندې را لګا نو چې هغه فقیر و بیا لګ ولاړ نو بیا به ځاسو نو څه ډډه وکړه صحیح شو نو چې هغه بیا نو بیا بده بیا خشا کړه نو اول په دې ټنډه باندې بیا په دې ډډه باندې په دې طرفونو باندې بیا دې شاته شو ها هاذا ورته به ویل کیږي یقال لهم ویل کیږي به ته هاذا ما کنستم دا هغه مال چې تاسو خزانه کړو لې انفسکم د پاره د ګټ د ځانونو د پاره د فائدې د ځانونو خپلو داري کا فائدہ فذوقوا اسکای ما کنتم تکنزون هغه تاسو خزانه کول زو سه اسکای دا خوان به واخلو خوش کله به په صيغه د امر سره انفاق ذکر کوي کنه دا به طریقه وی چرته وای چې خاوس دای ګناه دی دای فائدہ دا دای دا دی وسته وای چې خرچه خو کاوه کنه په بعض خبر سره خو خبره نه کوي نو دا بیا امر کی چې کاوه ښه کاوه او دا په قران کې شپږ پیری راغلي دي سورته بقره کې یو مثال وګورئ بقره کې آیت نمبر 254 درې مسی پارا استو دغه نه مخ کې د آیت کرسی نه مخ کې ښه جي کله به قران کریم د انفاق مصارف تا ته ذکر کوي څه به درکوي ذکر کوي انفاق مصارف چې په چا باندې خرچه کما چاله ور کما تا ته ظاهر نه معلوم هر راشه داري او پیژنه سوره بقره 177 راو باسه یوصل و او یاد دې مفکر نه یوصل و او یاد ليس البر خا ليس البر ان د نیکی ان تولوا وجوهکم فگر زول د مخونو تاسو کې قبل المشرقي طرف ته مشرق والمغربي طرف ته مغرب ته ولكن البر لیکن نیکی چې دا بر من نیکی دا غ چاره چې امن بالله چې ایمان راوړي په الله باندې ول یوم الاخر پر د اخرت باندې ول ملائکه په ملائکه باندې ول کتاب په کتابونو باندې ول نبیین په نبیانو باندې نورست په سګور اوس مصارف ښا په چا به مال خرچ کوم نو وعات المال او ورکی دی مال علا حبه اے علا حبه مع حبه سره د دینه چې د مال سره مینه مشتا دا نه چې دا شی بد شنو ور کوي نه نه مینه مال سره شته خو بیا هم خرچ کوي یا دا معنی دا چې علا حبه چې خرچ کوي نه دا خرچې د زړه نه دا نه چې مطلب مارته دي چې کله چې تختو لواغ نه خوشوی علی حبه ذوی القربا رشتہ دارانو ته ور کوي ول یتاما اول د رشتہ دارانو نه خامخا قبیله دا دا مخکې کا ول یتاما یتیمانانو ته ول مس مساکین مسکینانو ته وبن السبیل مسافر ته لار یوزی مسافر ده والسائلین او سوال کوونکو ته ورکی وفي وفي الرقاب وفي فك الرقاب او په آزادولو د سټونو کې سټ څنګه آزادي غلامان دي هغه آزادولو د فارې ورکی نو دا ورکوا ها ایا قیدیان دي قیدیان د آزادۍ د پاره ورکی دا دواړه پکې راځي بالکل صحیح شو دغه رنگي سورته بقره 215 راو باسه 215 راو باسه التم مصارف ته تخیخه پچا به خرچ کوو ا پښتنه کوي دوی ستانه ما دا یو ته کوم چې دوی وایسه خرچ او او پچای خرچ کو وخت نه ته ویلو نو قل ورته وای ما انفقتم هغه چې تاسو خرچ کوی من خیر اند سمالنا نو فلل والدین اول د مور او پلار دی مور او پلار خرچ کوي یار پوښي ول اقربین پرشتہ دارانو ول یتاما په یتیمانانو ول مساکین او په مسکینانو باندې وابن السبيل او په مسافر باندې بس ای کو استائلین او فی الرقاب پری خو ځکه دا انفاق دا غی انفاق نه غیر دی خو را به شي چې کله وایو چې دلته ولې ذکر نه کوو وجه بیا تل ذکر کوو ښا سید ان شاء الله دا رنګي سورته بقره 273 کې موږ ګور 203 او یا درې مسی پارا پیدا مکړو للفقراء الذين چاله وی ورکه هغه فقیران ولا الذين كسان احصروا في سبيل الله چې بنکړی شوی دی په لار د الله کې بنکړی شوی د لار د الله کې سوق کې مجاهدین دي مجاهدین دی جهاد ته ځي روپۍ و سره نشته غریب سره نو هغه لور کنه چې هغه لار کې ولاو شي جو ګرځي صحیح شو چې جهاد تلار یا حاجی صاحب د پلار کې حج تطلو پلار کې سره مال دولت چچا غلا ته وکړه سي دغه شان پاتې شو خو شو ورکا ورکا دغه طالب د مدرسې غریب چې کوم دنه بس دغه نو هغه لورکا صحیح شو چې خپل علم کې کی لا یستطيعون ضربا چې طاقت نه لري د سفر فل ارض پس مکه کې يحسبهم الجاهل ګمان کوي هغه به خبره سره هغه د بی تجربه سره دلته کې جاهل نه مراد دی بی تجربه سره ها دا نه چې کنه کله کله دغه خپ لیکا پړه به خو نه پويږي پوښ وکنه نو به تجربه سره اغنیا اپ دوی باندې د مالدارانو من التعفف د وجه د ځان ساتلو د سوال نه د سوال نه کوي نو هغه به تجربه سره ته ګوري مړه سمالدار دی ورکا پویم کې نو کم خپل پوښ وکنه دلته شته ورکی نو نه نه نه ته به تجربه تجربه دي نشته دا سړی غریب دی خو ځان ساتي سوال خله نه وازي نو دل ور پوه شو کنه دا دا خا نو دا شو دغه رنگي سورت توبه شپیتم آیات راو باسی توبه شپیتم آیات بل مصرف یو ګورا د انفاق واجب مصرف دی ته وی ښا د فرضی انفاق فرضی انفاق کو صدقه ده کنه زکات ده د هغه مصرف وګورا پیدا مکو انما الصدقات یقینا صدقې چې دي زکاتونه چې دي للفقراء د پاره د فقیرانو دي صحیح شو حاجت من خلق والمساکین د پاره د مسکینانو دي فقیر مسکین کې بیا فرق راځي کوې په خپل ځای والعاملین علیها او اغا عاملین کارکون کې والعاملین هغه مقرر خلق پر غونډول د زکات باندې اسلامی حکومت کې چې کم خلک یې دي ته مقرري تاسو به زکات را غونډوي نو هغه خو هم سخوري کنه نو چې سخوري نو دغه نه بیا غته ورکول شي ښا خوش اگر چې ارڅنګي والعاملین علیها والمؤلفه قلوبهم او هغه کسان چې هغه سړي مینا اچول شي مینا اچول شي د پزړونو دا غوي کې اسلام ته کافر د مسلمان شوی نه دی خو لیکن دا خبره چې اسلام سره مسلمانانو سره لګړي رمینه شتک ناس ته پاسته کوي په د خرچه شروع کا الله بو ته هدایت کوي صحیح شو و فر رقاب او پازادول د سټونو کې یعنی د غلامانو او د قیدیانو د فار ورته والغارمین او د پاره د قرضدار ناصافی سره دغه شوخه قرضدار شو پوښوي نو که مخکې مالدار مو ورکړه وفي سبيل الله فلا رد الله کې مجاهدين تا صحیح شو مجاهدين تم ورکا وابن السبيل او مسافر تم ورکا دا داسري نو کله قران کریم تا ته سخی مصارف ته سخی د انفاق مثلا مول ذکر قران کریم په داسې انداز باندې بیانې چې کله تا ته ترغیب ال انفاق درکې چې انفاق کوا کله بیا تا ته قران کریم چې کوم د انفاق اقسام بیانې صحیح شو کله قران کریم چې کوم دې تا ته د انفاق کیفیتونه بیانې طریقې به څنګه کې کله قران کریم تا ته شرایط د قبلې دلو د انفاق بیانې کله قران کریم تا ته چر دغه موانع د قبلې دلو هغه د رد کېدلو اسباب چې ستا انفاق نه قبليږي ولې نه قبليږي هغه اسباب د تخی کله قران کریم تخویف ورکې دمکې ډارې هغه خلک چې انفاق نه کوي کله قران کریم په صيغه د امر سره انفاق ذکر کوي کله قران کریم د انفاق او مصارف ذکر کوي صحیح شو کنه نو دا تاسو وم مضمون وردا بیا زرد وم مضمون ختم شو چې وم مضمون قران کریم چې تنه بحث کوي هغه څه دی الانفاق فی سبیل الله دا الله په لار کې خرج کول نو وم مضامین تاسو ذکر کنا کم کم دی لند لند وایي اول نمبر دویم نمبر اثبات رسالت صحیح شو دریم نمبر صداقت د کتاب سلورم نمبر قیامت پنځم نمبر جهاد ولا و برا صحیح شو شپږم نمبر وم نمبر انفاق فی سبیل الله کما که رسو کچا خبره خو نشته ده جهاد سره بیا هغه اموري او د جهاد سره غ امور انتظامیه آداب د معاشري او آداب د تنظیم دا پرون می ذکر کړو کنه بعد تنظیم د پاره آداب بعد د معاشري د پاره زمو کړ کنه دا هغه ختم شو چې ما يتعلق بكل القرآن ټول قرآن سره د تعلق ساتو دا ډیر غټ مزامینو او ځکه موږ په دوره تفصیل سره ذکر کړ صحیح شو کنه ٹھیک شو دویم مقصد چې ده کنه دویم مقصد هغه دا ده چې ما يتعلق بكل صورت هر صورت کې به یو شی ته معلومي پوه شو کنه د اغه طرز او انداز بدل کې او دا به تاسو باندې اوس یادو مو خو شو کنه دا به یادوي ځکه که دا مو یاد نکړل نو بیا وسی جو تاسو نه پوهیږئ خدا به تاسو یادېږي هم تاسو وایي چې دا مونږ ته یادول ګران نه دا تاسو یادېږي ماته پته ده ها کته وا چې هر یو آیات ته اوس ماته په دې وخت یاد کی د هر صورت نه ماته معلوم شي نو هغه نه کیږي خو لیکن یادی کی درته دا دومره آسان مزامین دي ښا هغه سدي چې هر صورت سره متعلق دي دوه غټ سیزونه دي سودی دوه یو ته دعوه وای یو ته دلایل صحیح شو اسانه نه ده په صورت کې به یو دعوی قا دعوه به هغه ته څوک دعوه د صورت وای څوک ورته مقصود د صورت وای څوک ورته موضوع د صورت وای څوک ورته محور د صورت وای ته ته څنګه دی چې ستا کم خوښ شو خو زمونږ استادان ورته دعوه ویلي دي او ډیر کمال کړل چې دا دعوه ورته ویلي دي ما خپل خوخه دا یعنی مقصود موضوع مونږ اړ یو یادو خدای ورته دعوه ځکه ویلي دي چې وروسته د دینه پس دلایل ذکر کیږي نو دلایل خلک د داوی د پر ذکر کوي داوا په ثابتې داوا په څه کوي ثابتې نو هغه د وزن او هغه داوا ویل دي بیا د هغه داوی منکرین نو یو مدعی او مدعی علیه پوه شو کنه نو یو د داوی منون کې یو د داوی نه انکار کوونکی نو منون کو تبیا سی هغه ته بیا ځان ته ترغیبات او تخویل دغه بشارتونه او څه بیا نه منون کو تا خو بیا بل مضمون دی خداول سودی دعوه او دلایل صحیح شو کنه دعوه څه ته ویل کیږي دا تعریف ته دعوی څه دی نو تعریف ته دعوی خو اسانه خبره دی یاره دعوه دی ته ویل کیږي چې دعوه محور د صورت دعوه د صورت موضوع د صورت هغه دی ته ویل کیږي چې مطلب ما یثبت بالدلائل بس چې په دلایل سره داغي اثبات مقصود وي چې دلایل ته دې لپاره وای چې دک خبره په ثابته کړي دک خبره په څه کم ثابته کړي لکه پښتو کې ته لاړ شې کنه په اسانه ژبه کې ته وایې لکه یو اوګت فایل دی کنه خلک جوړ کی کنه چې کله تا دغه کې قضا کې مسله چلے کنه نو یو اوګت فایل جوړ کې خو اول اولی کی دعوه صحیح شو کنه بیا دا غ دعوی د پاره کله شاهدان ته نه غواړي نو دلایل کله قرائن غواړي نو هغه بیا لیکلي پسې شاته نو پاغي کې هغه یو مقصودی نقطه هغه هغه بیا هغه سره لاندې هغه ټول مقصود وي خو لیکن هغه شواهد او قرائن او څه شی او څه شی غلي کلی کنه نو دغه تسویل کیږي دغه ته دعوه ویل کیږي دعوه د صورت لکه موجود یو علم محور د یو قری قره کې یو محوري کنه هغه نه ګرځا پیره کاویږي داسې پوه شوې ټوله کره د هغې نه تاویږي یا داسې واخله وای تخم د فصل دپاره تخم سوي دا وګرځي ته پس مکه کې پوه شي بیج او هغې نه بیا دغه راځرګونیږي نو ار په ونه کې هر پاڼه هر شاخ تنه او دغه شانته هر میوه هغه ټولو کې د تخم اثر وی کنه وی هغه ټول کی وی نو دغه شانته په صورت کې یو ځای وی چې هغه ته دغه ویل کیږي ها هغه ته دعوا او دعوا ویل کیږي نو داوی تعریف مارته وکړو چې ما یثبت بالدلائل هغه چې ثابتول شي په دلایل سره دلایل سره وما یبشر لمحب وما یبشر لمقریها او هغه چې زیر ورکول شي چاته هغه اقداغه داوی منون کوتا صحیح شو کنه و یخوف منکریها او دیرول شي ډارول شي منکرین داغه صحیح شو کنه نو دغه تسویل کیږي دغه ته دعوه ویل کیږي خجی دعوه بیا په صورت کې کله یو یک یو دعوه راغلی ټول صورت یو دعوه کلا په صورت کې دعوی متعددی په صورت کې دعوی سي متعددی غن راغلی لکه سورت بقره ده په سورت بقره کې دعوی متعدد راغلي دي صحیح شو کنه کله سورت دع... بقره کې دعوی چې راغلي دي متعدد دي لکه توحید دعوه لا پاول کې یا ایه الناس اعبدوا ربکم پخپره دا دعوام په صورت کې سالور پیری راغلی سو پیری راغلی دا د مختلف تعبیرات سره یا ایها الناس اعبدوا ربکم دا دعوه ده بیا پس دا دعوه په اخر کې راشي لله ما فی السماوات و ما فی الارض خیال مو ده کنه خدا یو دعوه ده کله دا دعوی متعدد شي یو دعوه د صورت نه لکه په خپل د دې صورت دعوی چې کم دین هغه سودی هغه سلور دي اه سورۃ بقره کې سلور دعوی دي اوله دعوه ده تاسو راو باسي په یوشتم آیات کې دغه دا یا ایها الناس اے خلق اعبدوا ربکم بندگی خاص کئ الله لرا کوئی شوی بندگی خاص کئ خپل رب لرا خپل رب لرا دا دعوت رست پس دلائل وای پینځه دلائل عقلی الذي خلقکم غذات ته تاسو پیدا کړی ولی بندگی خاص کو زکات پیدا کړی غی نو ته پیدایش تاغی ولی ته بلچا بندگی کې کوئی شو کنه والذین من قبلکم او دا هغه څوک چې مخکې تاسو نه لعلکم تتقون مور او پلار ستا ټولی پیدا کړی دي بل دلیل ګورا الذي جعل لكم الارض فراشا هغه ذات ته چې زمکه تا ته فرش کړی دا صحیح وکنه والسماء بناء اسمان درته چت کړی دی بل دلیل وانزل من السماء ماء بل دلیل د اسمان نو برا وری کی نه را وری دا وګوره ستا ټول ژوند په دې کې را باندې فاخرج به پینځم دی من الثمرات رزق لكم نور او باسی په دې سره د میوونه چې تاسو د پاره روزي دا غلی دی هغه غلی تخریخه دا یو داوه نه ایت نمبر 101 ها اغه تسویل کیږي اغه ته دعوه د اثبات رسالت وي رسالت ثابت ہے اس کا ولما جاءهم رسول من عند الله هر کله چې دوی تراغه رسول د الله تر طرفنا اثبات رسالت شو مصدق لما معهم چې موافق تر هغه کتابونو سره چې دوی سره دي نو دا سره په دې کې اثبات رسالت راغی صحیح شو دروز 254 یا ایها الذین آمنو انفقوا مما رزقناکم خیال مو دی دای سالورم داوا سالورم داوا صدا انفاق فی سبیل الله دا هر یو دعوی بیا خپل خپل متعلقات ذکر کئ او طرز او طریقې راکې خاص صحیح شو کنه او دعوت د صورت خو مو په جنده کنه نو دعوت د صورت صدا اول خدا وایي چې په دلایل سره اثبات کیږي چې څوک د دعی داوی منون کې دی هغه ته څور کوي زیری ور کوي او چې څوک ته انکار کوي هغه ته دمکی ور کوي دغه ته دعوه وي او دعوه د صورت چې کوم ده نو کله یو وی او کله په صورت کې سوي کله غني وي لکه دعوه د صورت چې یو وی او خډیر صورتونه براشي ان شاء الله تعالی چې یو یو دعوه وي پر دې غنو مې ته مثال وکړ پر دې غنو مې ته مثال وکړ تاسو لري کنه خجی اوس خالص توحید پوښوي قل هو الله احد بس پوښ دای دعوه ده صحیح شو کنه درست په دلایل صحیح شو دغه رنگي کله مطلب دار لکه متوسط صورتم کله دعوه یوي لکه سورۃ یاسین سورۃ یاسین چې ده دا غي وسره یو دعوه صداوی دا رد شفاعت قهری رد شفاعت زور شفاعت نه د الله سره نه کوي د الله په اجازه څنګه التبه سورۃ یاسین کې راشي وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون دین پس دعوه ده اتخذ من دونه الهه آیا جوړ کم ته د خدای نه غیر نور معبودان ان یریدن الرحمن که چرته اراده او کی رحمان ماتا بذرن په zarar سرا لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا لری بند کی زمانه شفاعت دغه خدایانو هیڅ zarar نامانه نشی لري کوله ولا یمکن او نه مخلاصول شي پوه شئ نه را ناکامول شي او نه مخلاصول شي بنیادی نو دا سره رد صفات دا په صورتونو کې دا دعوی راځي ها نو موږ به صورت ټوله غیزه ترجمه کوو ها خیال مو دې کنه دا صورت په ټول یوې نقطې ترازی یا مطلب په صورت کې دعوی متعدد نو بیا کدو وینو دوه تا کدرې وینو دریو تا کڅلور وینو څلور تا خو صورت په ټول راجمه کوو یو ځای ته ها دې ته دعوی صورت وایي تاسو پوه شو ان شاء الله تعالی مرتبه دا سبق آسان دی ګران نه دی ګوره ښا ګران نه دی خجی اوس دعوی ته صورتونو چې ته پسې تتبع کې کنه نو په حد ته تکرار سره تقریبا شپږ دعوی په قران کې راوځي خو بیانو مې راته نو خبر اورته دي کنه هغه ټول دعوی بشپږ سعودي یو دعوت کوم دی غره توحید ده نو داور توحید خو په خپل هر یو دعوت بیا سوسو پیری راغلی داور توحید دولس پیری راغلی ده په دولس تعبیرونو تر راغلی ده د بعض کله کله کې دي چې د ډیرو صورتونو داور توحید کې دي چې بیخي د شپې ته یو صورتونو وګرځي ورته دي کنه البته تعبیرات دولس دي کوشا مې تمخ کې بیان کړی کله به دعوت کوم دی هغه د صدق الرسولی لکه سوره الضحى هغه کې دعوت د صدق الرسول ده خبر اوسې کنه یا سوره کوثر ان اعطینا کل کوثر د اثبات رسالت پوه شو کنه کله به صدق د قران ثابت دی په صورت کې ان انزلناه فی ليله القدر څه مقصود دی قران د عظمت د قران او داغه صداقت ثابت دی کله به د صورت دعوت کوم دی هغه به سوي هغه به ایمان بالآخرت وي دا تاسو راو باسي زما خیال دا راو باسي دا هاجي راو باسل به خي کنه شپږیش شپږیش شپږیش دا وی او باسي قرض کوه ها ا صحیح ده زه صحیح شو اول خو تعبیره د توحید دا ودا خو تاسو یو کته یا الناس عبدو ربکم او ډیر زاینو کې براشی الهکم اله واحد څه دا داوی برازي خو هغه دول تعبیرات نه تمخ کې ذکر کړو کله تبارک الله سره کله سبحان الله سره کله لا اله الا الله سره کله الهکم اله واحد سره کله الله لا اله الا هو سره امه ته ویلو کنه هغه الحمدلله سره وغیره وغیره صحیح شو دا ټول ها ان انزلناه فی ليله القدر خوشوي نو بس داوی خو بيخي په دې سر کې ده کله به ایمان بل اخرت په ګڼو صورتونو کې په مختلفو عنواناتو سره دا داور اغله خو مثال یو ګوري سورته قیامه راو باسي سورته قیامه یو کم دیرشمه سپاره 29 سپاره کې دریم آیات کې داوا ده یا بس زر در کوي چې بیا دا کی بوخا موضوع دا سانا ما غوته دغه څه ویل خو تاسو یې تر وباس ها ايحسب الانسان درې آیات مو کتو ايحسب الانسان آیا ګمان کوي انسان الله نجمع عظامه چې هرگز بمونږ د دا ډوکی را جمع نکو دا ګمان دې نه کوي مطلب دا دی ګو دغه را جمع کو به دا دعوه ده خاله صورت دعوه ده ها صورت دعوه ده دا استفهام انکاری را جمع کو به خو شي کله به دعوه د صورت سوي هغه با قتال جهاد فی سبیل الله وخت نه ته ذکر کړه بس هغه صحیح شو هغه په سورته بقره کې دا غي مثال شو کله به انفاق فی سبیل الله لکه سورته حدید راو باسي و اجتماع سپاره کې سورته حدید اخیری سورته په و اجتماع کې و ما یات وګور آیات نمبر 7 پیدا مکړو امنو بالله ورسولی فالله ورسول ایمان راوړی وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فی او خرچه کوي د هغه نه چې د هغه مال نه چې الله پکې تاسو خلیفہ ګان ګرځولي وارثان ګرځولي دا غي مال نه خرچه کوه پوه شئ نو دا سری دا انفقو دا دا ور ټول صورت تاسو ګوره ان شاء الله تعالی صورت حدید با زیات نه زیات دی ترازی ښا کله په صورت کې دعوتي امور انتظامیه با وی آداب وی ښا لکه صورت نساء صورت نساء داغي داوا سره داغي داوا د امور انتظامیه اول آیات نه ګورم یا ایها الناس اتقوا ربکم ای خلقو ز تقوا او کید رب خپلنا الذي خلقکم من نفس واحده سیشو هغه ذات چې پیدا کړی تاسو د یو نفس نه وخلق منها زوجها پیدا کړی دا نفس نبی بی داغو وبست منهما او خارکړي بیا د دواړو خلی او سړی نه جالن کثیره سړی ډیر ونساء او ډیر خزی صحیح شو دا یا سورته حجرات نه ته پرون خوله وکنه کتلم خو کنه هغه خو ټول انتظامی امور وو قواعد پکې تنظیم نه ذکر کړل یا صورت طلاق کوم دغه داوا ده امور انتظامیه دي ته حکور بسنګ ساتي طلاق د نه ورکړ چل بکه او طلاق دی ورکړ چل بکه هغه ته تاسو ټول صورت ګورئ بس ټول ستاده کور د جوړه خو سره متعلق دی کله به تشجیع علی التبلیغ وی ښا چې تبلیغ کوه صحیح شو سوره اعراف ګورئ اول تشریح الف لام میم صاد کتاب انزل الیک کتاب د نازل کړه شوی د تا ته نو فلا یکن فی صدرک حرج منه نو ستا پسینه کې د تنګی نوی د دې کتاب نه ها او د دې د بیان نه مطلب دا زړه متنګ وای بیانوي لتنذر به دې لپاره چې تیارولو کې پدې سره نو زړه متنګ و تشجیع ورک کلک شو تا پوښ کنه بهادر کړ تشجیع شجاعت ورکول علی التبلیغ په تبلیغ باندې چې دا کتاب بیانوا خلکو ته رسوا صحیح شو سورته طه او سورته قصص چې دي دا دواړه بالکل په دې موضوع کې دي خاطر تا ته تشجیع علی التبلیغ درکې ښا سورته طه کې د موسی علی السلام قصه ته تفصیلی بیانې کې څنګه فرعون ته ودرېدو داسې ورته وي داسې ورته وي هغه تا ته خی چې مطلب دا دی ته به څنګه دعوت چلې د کسانې به فرعون وخت ته ودرېږي سورته قصص کې دغه تر صحیح شو دا رنګې کله به دعوت صورت څه وي کله به دعوت صورت تذکیر به ایام الله وی تذکیر به ایام الله دنیوي وقایع و بیان کا اخروی وقایع و بیان کا سورته ابراهیم راو باسي دیار لسمه سپاره کې سورته ولا قدر سلنا پنځم آیات ولقد ارسلنا یقینا من را لګلو موسی موسی علیہ السلام بیااتنا فخپل واضح دلائل سرا صد پرم را لګلو ان اخرج قومک وی چراو باس قوم خپل من الظلمات د تیارو د کفر او شرک نه ال نور رڼا د ایمان تا او سکارو کو ذکرهم بایام الله او نصیحت ورکړی ته په هغه ورځ د الله باندې ورځ د الله سره دا تخویب دي ته دي دعوی ته ایام الله دې کې چا فرق کړی دی څوک پکې فرق نه کوي بهرال دواړو ته ویم سو کوئی چې ای ایام الله هغه ورځ تاریخي ورځ تاریخي ورځ سړي په دنیا کې چې یو ښه کار شي د ورټ سنټر ورځ تاریخي ده کنه دا د عذاب ورځ په امریکایانو خبر ورته دی کنه نو دې ته سوي ایام الله ورته وي د نوح علی السلام د هلاک قوم د هلاکت ورځ د عادیانو د هلاکت ورځ نو دي ته ایام الله وی تاریخي ورځ نو زه کوئی تاریخي ورځ دواړه دي کاغی کې نعمتونه د الله راغلي په یو خاص قوم باندې او که عذابونه راغلي اسو کوئی چې نه تذکیر به ایام الله خاص ته شاو الله سب استدلال دا چې دا عذابونه پورې خاص ته تذکیر به غبل چې دا تذکیر به اعلی الله دی هغه د الله په نعمتونو باندې تذکیر ورکول غبل شي ښه نو خلکو ته نصیحت ورکه به ایام الله تاریخي ورځو ته بیان کوي الله داسم کړو داسم کړو و یریږي د الله نه د خدای بندګان پوه شو کنه نو دا کله د صورت دعوه دای ښه کله د صورت دعوه چې کوم دی هغه تخویف وکړه تخویف دنیوي ورکړي لکه صورت حجر دی صورت حجر راوړوي سوار لسمه سپاره سلورم آیات وګورئ ښا سلورم آیات تخویف دنیوی رست راضی بیا سم نو کو سے ذات تخویف دنیوی دنیاوی عذاب باندې دمکی ورکول چې په دنیا کې بری تباہ او برباد کړي یو اخروی تخویف د اخرت تبارک خلق دارول څلورم آیات وما اهلكنا من قريه او نه ده هلاک کړي مون یو خار الا ولها کتاب معلوم مگر هلاکت دا غي د پاره به یو نیټه مقرر وا مقرر نیټه باندې تبا کړی دي دا څه به تاسو مطلب دار دم کی ورکه چې ګوره تاسو په یو خاص وخت باندې څه تبا شي خرمس کی مکوي چې مونږ تاسو څوک نه وای مونږ خو ګوره دا د خسور کې ګرځو را ګرځو یو وخت په در باندې راشي دا ارچا وخت معلوم دی امریکا هم په یو خاص وخت تبا کیږي پاکستان صحیح شو کله به د صورت دعوه څه وي؟ سد طرق العذاب، د عذاب د عذاب اسباب چې د هغې لاره بندول، د عذاب د اسبابو لاره بندول، لکه صورت بنی اسرائیل پنځلسمه سپاره راواړوي، صورت بنی اسرائیل سره راواړوي، صحیح شو که نه؟ پاره کې سلور اسباب د عذاب برت ذکر کړي اول سبب انکار د توحید نه دی ښا انکار د توحید نه پنځم آیات وګورئ پنځم آیات ها فاذا جاء وعد اولاهما کله تراشی اغه وعده د اولنې د دې دواړو د دې دواړو د دې دوار دو وعدو کې به اولنې راشي بنی اسرائیل کې وي نو با بعثنا علیکم مقرر بکم پتا سبحانه عبادن بندگان لنا چې د مونږ دي وخت نصر وغیرہ ها ولی باسن شدیدن چې د سخت جنگ والا وي پوش فجاسو خلال الديار دنیوي عذاب الکه د دنیوي عذاب در باندې راضي د سره وجنه راضي د ته انکار توحید د وجنا نو ځان بچ کړه د انکار توحید نه کنا سبحان الذي اسرا بعبدي سبحان الله ويا الله لا باقی بیان کا پوچ د بل چا مکو صحیح شو کله به دا عذاب سبب سوي انکار من آیات الله تا ته به خی چې ګوره ګوره د آیاتونو چې انکار وکړو عذاب هم دي اون ساټو ګوره دي پسې اون ساټ دي صورت کې ګوره خاله کې سلور دا دغه دي کنه اسباب ذکر کړي پیدا مو کوم وما منعنا او مونږ نه یو منع کړی ان نرسل درالی گلو بالآیات د معجزونا الا ان مگر دی خبره کذب بها الاولون چې دروغ جن غنلیو دغه آیاتونه پکړو بل آیات د معجزونا الا ان مگر دی خبره کذب بها الاولون چې دروغ جن غنلیو اغیلره په خوانو خلقو خوښوي هغه دمکی ګوره تاسو دغه وکي نو د معجزات نه انکار مکوئ صحیح شو داس دیمه طریقه د عذاب لار بند کړي چې د معجزات نه انکار مکوئ عذاب بنه راځي صحیح شو دریم نمبر رسول او اهل حق د خپل کلی نو باسل خا مټی بر دهشتګردو کو زمین سے اوکاړ کر پینکینګه 76 نمبر آیات او باسي 76 نمبر آیات د عذاب سبب ذکر ده شیخان او دی صورت چیتر ست چی و ان کادو او قریب لا یستفزونک من الارض لیخرجوک منها صحیح شو چې دوی تاره د ځمکې نه وباسي وادي خلیفه سي نو څه چل بوچی و اذن په دغه وخت لا یلبسون خلافک دوی به وخت تیر نکستان رستو الا قلیلا مگر لګ وختو چې تی د کلی نه وباسل نو لګ وخت پتیر کې خو بیا به تباکو پوه شو کنه نو بیا الله تباکو کنه مکی والا ځکه نبی اسلام نو دریم نمبر څه دی اخراج الرسول او داغه نه پس اخراج اهل الحق اهل حق د کلی نو باسل دا لارې بند کړ چې مکه وای دا کار مکه وای تبا کیږي بیا تبا کیږي سلورم نمبر برته د اسباب د عذاب ته باندې نو وای ګورا دغه پورې ټوکې مکه وای اهل حق پورې ټوکې مکه وای استهزاء بالرسل او استهزاء باهل الحق دا یو سل یو آیات راو باسه د دې صورت صحیح شو پیدا مکړو ولقد اتینا موسی یقینا موږ را لیک ورکړو موسی علی السلام ته آیات معجزات بینات واضحه فاسال نو پختنو ک بنی اسرائیل د بنی اسرائیلنا اذ جاءهم کله چراغ دیتا فقال له فرعون نو یغت فرعون انی لا اظنک یقینا ته ګمان کوم پتا باندې یا موسی ای موسی علیہ السلام مسحورا د جادو کړی شوی ته خو پان تا باندې جادو شوی نو قال موسی علیہ السلام ورته وی لقد علمت یقینا فرعون تخفو یی ما انزل هؤلاء چې ندی نازل کړی دا معجزات الا رب السماوات والارض مگر رب د اسمانونو د زمکو بصائر دلائل خپل توحید باندې و انی لاظنک او یقینا ز ګمان کوم پتا باندې یقین کوم پتا باندې موسی علیہ السلام ته وی یا فرعون یا فرعون مسبورا د هلاک کړی شوی تبا هلاکی کتاب خدای تبا کوي پوښ کنا نو فارادا اراده وکړه فرعون ان يستفزهم من الارض چې دوی وباسي د مکنا و اذن په دغه وخت کې فاغرقنا فاغرقنا هو من معه جميعا نو موږ دیم غرق کول د چې کوم ملګری وغه ټول مو په یو ځای وسره تکل تبا کړل ولی ټوکی وکړي رسول پورې علی حق پورې ته جادو جادو در باندې شوی لیوانه اعوذ بالله من ذلک نو کلا نو کلا قران کریم اسباب د عذاب کې بندي کله د لار بندي مکه وې دا ټوخه مکه وې علی حق پوری کلا قران کریم چې کوم دی نو صد طرق الفحشاء معاشره سمای کنه نو د بی حیاي لارې باندې د بی حیاي لارې کله پر صورت دعوه دای ښا چې د صد طرق الفحشاء لارې د بی حیاي باندې ول صحیح شو لکه سورته نور د دوی میات نوالی تر نه میات پورې هم دغه قوانین چلیږي ښا زناکار سړی زناکار خزه په سلو زرو وای خوش وی بل ها وادي نه کړی او چې وادي نه کړی چې وادي کړی بیا خدا غل رجم دی دویم بل ګورا الزانی لا ينكح الا زانیه بل قانون د تخی معاشره صفا کوي معاشره صحیح شو کنه دا تر اغه نه هم آیات پوری چلیږي دا ټول قوانین د پاره د سدي د فحشا د بندولو چې خلک اصلاح شي هم دغه شانته بیا پدی کې د 27 نواله تر 33 پورې پدی صورت کې بیا د اخلاق او زمیمو نه د بچ کېدو لپاره درته څه کوي دا راته ښیي لکه چې راواړه و چې په نظر وګرځو پوه شوې د 27 نه تر 33 پورې یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم او دغه طریقې خي چې خالق فحشان او بچ کیږي خو پر دو کورونو ته مننه وځه کنه ته تبس ور خوشې خوش ځان نه ضرورلا جو کړی چرچا کړل نه نه دا کار مکوا د پردي شرعي پردي خیال ساته حتی تستأنسو وقت دا بیا تر 33 آیات پورې نور قوانین ذکر کړي چې پاغي قوانینو کې دا تا د هغه دغه نه بچ کړي هغه لارې مکمل بند کړي فحشا بیان کړي ها فحشا نه کړي دغه رنګ بکلا په یو صورت کې تسلیم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چاته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړي چې ته دعوت چلا واخه پکېګه ما ته وای دشمن مې ډیر دا شو الله به تبا کی الله سورته شعراء راو باسه نن له سم سپارا کایشوا درې آیات او سلورم آیات الته الله پیغمبر ته تسلی ورکړي فلعلک باخع نفسک شاید چې ته ځان وجن کې ځان وجنې کوئی شي الله یکون مؤمنین چې د ایمان نه راوړي د دې د ایمان د نه راوړو دوه نه ته دومره پریشان کیږي ځان وجنې سکے نه نه نه د انبیاء علیهم السلام حالات ته ذکر کوي او تاسو چې هر حالت ختمي کې د انبیاء علیهم السلام واقع ختمي کې نو پسې بس راځي ان فی ذلک لآیه وای پدې کې آیت دی پوه شو کنه تسلی ده و ما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم یو یو قوم به عذابیږي او هغه پسې به الله تعالی بیا دا ذکر کوي دا به تسلی وي پیغمبر ته خطه خپکه ګما د نوح علی السلام قوم می تباہ کو نیمان لوغا عادیان می تباہ کړل سمودیان می تباہ کړل قوم لوط می تبا کو قوم شعیب می تبا کړو دا می ټول تبا کړی دي تما خپه کیږي که تاسو نه منی انو دا بم تبا کم ها صحیح شو دا تسلی دي کله په صورت کې صورت داود صورت وعده د نصرت مع المؤمنین بشارتن بشارت می خو بالنصر صحیح شو سورۃ الروم یوشتمه سپاره کې ده ها او د هغه دعوه داسې ده پنځم آیات دی او مونږ ته پنځم آیات وګورئ لله الامر من قبل ومن بعد ها الله ته اختیار دی مخکې د دینه او رسول دینه و یوم اذن فاغرس کی یفرح المؤمنون بنصر الله چې مؤمنان به خوشحالي کوي په مدد د الله دا بشارت ورکړي دا د صورت دعوه ده ها ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم او دا رنګ په دې اذا جاء نصر الله کوم دغه دعوه شته دا یو دعوه د صورت نصر دغه هم ده ها کله به تحزيز على التبلیغ وي پوښوي تحزیز علی التبلیغ نو هغه با دغه ور کوي چې په تبلیغ باندې راګرم کی چې مطلب تبلیغ کوا هغه تشجیع تیر شو ور سره دغه شانته دا طرز به کله به کوم دی نو د صورت دعوه چې کوم دی هغه با سوي انزال السکینه به انزال السکینه چې سکونت او اطمینان الله تعالی بنازل کی لکه سورته فتح کې راځي اعمال صالحه او اعمال صالحه او ترغیب صحیح شو کنه لکه سوره متففین راوړو دا به دعوی دی سوره ښا پیدا مکړو ویل للمتففین د شمه سپاره کې دی هغه کې براشي پایت نمبر 26 کې وفي ذالک فلیتنافس المتنافسون او په دې کې دی رغبت کې مینه دیو کې مینه کوون کې دغه دغه حاصل کې جنت ته نعمتونه په ساتلې کې په عمل صالح باندې صحیح شو کله با تخویفی کله به صورت دعوا تخویف اخروی وی د اخرت عذاب دم کی بدر کی ها ا د اخرت نه ډارول او کله بشارت اخروی به وسره زیر بور کی په اخرت لکه صورت غاشیه دغه دیر شمه هل اتاک حدیث الغاشیه آیات تراغله د خبر داغه پټون کی وو پټون کې څه شي قیامت ورځ یادې دا دمکی ده ښا دمکی درته درکې وجوه بیا رستو حالات شروع کی بیا دې پسې ته دغه مست بشارت مشتا و وجوه یوم اذن ناعمه رستو راځي کنه پنځم آیات کې نو دا بیا سدي بعض مخونه به تر او تازه وي خو شوي نو هغه سدي هغه پکې بشارت شو اخروی خدا اخرت تبارک دی کله به د دغه صورت دعوه تزهید فی الدنیا وی د دنیا نه باندې بیرغبته کوي چې ولکه دنیا سره مینه مکوا پوښوي د دنیا سره مینه مکوا لکه سوره فجر یو لسم آیات کې وګوره سوره فجر یو لسم آیات وګوره فشپندلسم شپارسم کې 15 16 کې فاما الانسان اذا ما ابتلاه نو هر کله چې انسان الله پاکي په امتحان کی ربه رب د فاکرمه نو د عزت ورکی و نعمه نعمتونه ورکی فیقولون دی وی ربي رب زما چې اکرمنی زما ډیر عزت وکړ واما اذا مبتلاه که چرته امتحان پیو کی فقدر علیه رزقه نو تنگ کی پر رزق لکه د رزق تنگی پر اعلی فیقول دی وی ربی اهانن رب خود ما توهینو کو خوشی ندا کار مکوی خوشی کلا وای دا څنګه دا پکار دا څنګه دا پکار ها نو بیا به نور ذکر کوي خو بیا خو دیږي ترجمه خلا نه کو دا رنګي کله د صورت دعوه اصلاح البلد ها څه شي وی د خار کوس وکنه بلدیات کمیټي څنګه به اصلاح کی نو هغه ته ذکر کوي چې راواړه وا سورته بلد ورپسې دی لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد نو پدې کې راته ذکر کوي چې خار به په سبانه سمي یو لقد خلقنا الانسان فی کبد قیدیان به آزادوي غلامان به آزادوي دغه رنګ خلکو ته به د خوراک مراک چې څوک غریبانان دي د هغوی خیال به ساتي یاره داسې ښار به آباد ساتلی کېږي دریم نمبر بسي وتواصو بالصبر وتواصو بالمرحمه امیر کې به کار دا وي چې هغه به څه کوي د صبر او د رحم پوه شوي د دغه دغه به کوي وصیت به کوي نو خلکو کې به هغه ښار به اصلاح شي هغه ملک او هغه وطن به اصلاح شي کله به په صورت کې د تسکې رد بکې په عقیده د چا باندې رد بکې په عقیده د هیومنزم باندې د انساني فلسفي چې ټول انسانان یو برابر دي وای نه نه نه خلق په اعتبار د عقیده سره تقسیم دي لکه سورته شمس دی پسې وګوره سورته شمس وګوره خلق په عقیده کې تقسیم دي یاره او هغه اعتبار سره خلکو کې مینس کې فرق ته ځان نه چې خلک ټول یو شان دي قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها او مکته په دې صورت کې کامیاب شو هغه څوک چې خپل نفس پاک کو بد دغه شو نامراد شو او دغه شو تاوانی شو تبا شو هغه سړی چې کم خپل نفس ګنده کو ګوره خلک چې عقیده سمي نه خلکو یو مقام دی چې بیا خراب ایدان نه چې ټول انسانان یو شان یو شان نه دغه رنګ کله به کوم دنو زجر درکې به حب الدنیا شکنی باندې د دنیا په مینه باندې سورته تکاثر را واړو او بس غټه خبره وکړه الهاکم التکاثر تبا کړی تاسو غافل کړی تاسو د الله نه التکاثر ډیرولو د مال مال پسې شوی او ورځ اوس پر دغه سره کار حتا زرتم المقابر قبر ته ورسېدې خو سم نشو صحیح کله به زجر ورکی په اوصاف قبیحه او باندې بد اخلاق بد اعمال لکه سورته همزه پاره کې بد اخلاق ته ذکر کوي ویل لکل همزه الذي او المزه هغه عیب لګون کې ښکارا او پټغه دي تباشي هغه سوکته داغه بد اخلاق سدي الذي جمع ماله وعدد سرمایدار دي پوه کنه مال جمع کوي او شماري خرچه نه کوي خا يحسب ان ماله اخلدا بل بد خو یو ګورا ګمان دا دې چې د مال بده همیشه وساتي نو دې بیا رسو دم کوي او دغه رنګ په صورت قریش کې هم دغه ښا قریش کوم دغه دم کی ورکه دغه ورکه زجر ورکه شکنیه لیلا فی قریش ولکه ته دنیا پسې شو او قریشی پوه شو کنه سادات دی د وجه د مینې د قریشونه ایلا فهم رحلت الشتاء والصيف د وجه د مینې د دوی نه سفر د جمع او د وړي سره کعبه د پریخه ده او جمع او وړي سفرونه په څه چې مال جمع کما یمن ته او شام ته کنه دا نو دا زجر دی خدا لام زجریه دی چې بیا براش ان شاء الله وایي سورته ماعون کې زجر ورکړي په بد اخلاق باندې ارا ایت الذی د دوره بد اخلاق یکذب بالدین بل بد خو یو ګور او یمنعون الماعون د استعمال شي د خلکو نه منې کوي عمومي ده کنه کله په صورت کې دعوه سوي تبرئ عن اعداء الله دا الله د دشمنانو نه براءت ویلې مولتا لکم دینکم ولی دین صحیح شو کنه سورۃ الممتحنه کې لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء صحیح شو کنه کله بل صورت دعوه سوی تعوذ به تعوذ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ها پناه غوښتل په الله سره ته خاص په الله سره پناه توحید په تعوذ ته خجی دا خو شست دغه انداز د دعوی او اوس پسو کو وقفو کو لو به وقفو کوي